بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ستاسو روغتیا خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم او الله رب العزت هره ورځ په یو بل شان کې وي شان د الله ډیر اوچت دی د ځمکې ټول مخلوق له الله نه غوښتنې کوي کله چې په دریاب کې طوفان راشي او د دریاب او د بحر اوبه په څپو شي تندې هواګانې راوالوځي نو بېړیوان او کشتیوان او ورسره سپاره خلک په یوه خوله همدې ذات ته په چیغو سره کیږي او پر ژبو یې د یا الله یا الله نارې وي کله چې په دریاب کې طوفان راشي د دریاب او د بحر اوبه په څپو شي توندې هواګانې راوالوځي نو په کښتۍ کې ټول سپاره خلک په یوه خوله همدې الله ته چیغې وهي او پر ژبو یې د یا الله یا الله نارې وي که لاروی په شاړه دښته کې لاره ورکه کړي او که کاروانونه لارې ورکې کړي نو هم د هغو په خونه باندې یا الله یا الله کلمه جاري وي کله چې په غوښتونکي او په طلبګار باندې ټولې دروازې وتړل شي او څوک د هغه فریادونه نه اوري نو هغوی الله رابولي او الله په هر حال د خپل بنده فریاد اوري کله چې ځمکه له خپلې ټولې پراخي سره در باندې تنګه شي له غم او اندېښنې نه دې ساه راخپه شي نو الله ته غږ کړه او هغه راوبله لکه د یو شاعر وینا ده کله چې د زمانې مصیبتونو زه رالاندې کړم راباندې زیات شول او د خلاصي لار مې ورکه شوه نو نیمه شپه راپاڅېدم او خپل رب ته په زارو شوم په ژړا شوم او د هغې له برکته مې راتلونکې هره ورځ له خوښي ډکه او روښانه شوه او هغه ښې او غوره کلمې چې د ستا په ژبه باندې جاري وي هغه د الله طرف ته پورته کیږي له زړه نه دعا بېوزله اوښکې چې د ستا د سترګو نه تویږي له درده زګیروي دا ټول الله ته رسیږي د اړتیا په مهال د نیمو شپو په دعا کې همغه ذات ته لاسونه اوچت کړه همغه ذات ته دې لاسونه لپه کړه په ستونزمنو حالاتو کې سترګې هماغه لور ته ور واړوه او په پیښو کې هماغه ذات ته فریاد وکړه تر څو چې هغه ذات ستا فریاد واوري او ستا مشکل حل کړي او دا ټول هله کیږي چې زموږ په زړونو کې د الله مینه پرته وي په سختی کې همدغه الله ته زاری او فریاد کیږي زړه او روح په الله سره ډاډمنېږي احساسات او اعصاب په دې سره یخېږي تللی عقل بیرته راستنېږي او زړه پر دې باندې ډاډمنېږي چې الله له خپل بنده سره د رحم چلند کوي الله څومره خوږ او ښکلی نوم دی چې زړه پورې سم تعبیر لري له الله پرته په دې نامه بل څوک نشته او نه سیال لري د ده د نامه په اخیستو زړونه باغ باغ کیږي او له ټولو دنیوي اندېښنو څخه بې پروا کیږي یوازې د نامه په اخیستو کې دومره خوند او برکت دی او د قیامت ورځې واکمن دی نو الله ته لاسونه اوچت کړه د الله مینې ته په خپل زړه کې ځای ورکړه او هغه لارې چارې چې تا الله سره آشنا کوي هغو باندې پابند اوسه تر څو چې دنیوي او اخروي ژوند دې ډاډمن او ښایسته وي علما کرام فرمایي چې په زړه کې د الله د محبت او مینې پیدا کولو لارې چارې درې دي اول له نیکانو خلکو سره ناسته ولاړه د هغوی حالات پیښې او کتابونه لوستل نیکو خلکو سره چې ته کینې نو چې نیکانو سره د محبت پیدا شو د دیو په وجه به ستا محبت له الله سره پیدا شي د نیکانو خلکو کتابونه ولوله د هغو پیښې ولوله نو تا به د الله سره آشنا کړي د الله مینه به ستا په زړه کې ځای پیدا کړي او که ستا ناسته پاسته د بدو خلکو سره وي چې د هغوی په زړونو کې د الله مینه نشته نور به تا هم د الله د مینې نه ناآشنا کړي په زړه کې به دې غمونه او دردونو ته ځای ورکړي نه که ته غواړې چې الله سره د مینې لارې چارې ولټئ نو لیکانو خلکو سره دې ناسته پاسته وکړه د هغو کتابونه د هغو پیښې ولوله دویم د الله لورونې را په زړه کړه او په هغې باندې شکر ادا کړه کوم نعمتونه چې الله پر تا کړي دي هغه په خپل زړه کړه او د الله شکر ادا کړه دریم د ژوند په ټولو چارو کې د سنتو پابند شه د محمد رسول الله د سنتو چې کله پابند شي د الله اوامر او احکام ومنې نو ستا مینه به د الله سره پیدا شي نن ورځ چې موږ په غفلت کې ژوند کوو که زموږ خویندې دي که زموږ وروڼه دي هغه دې لپاره چې دنیوي ژوند دنیوي مادیاتو دنیوي خواهشاتو موږ دوکه کړي یو ابدي ژوند یې زموږ نه هیر کړی نه په یو مړی اوچه ډوډۍ باندې قناعت وکړه خو د خپل په ژوند کې الله سره مینه کوه په خپل ژوند کې الله د ځان نه راضي کړه تر څو چې ستا ابدي ژوند الله درته ښایسته کړي ځکه الله فرمایي چې تاسې زما سره اړیکې ټینګې کړئ او تاسو زما شئ بیا به زه په خپل کار ښه پوهیږم تاسې ما راضي کړئ نو زه به له تاسې خوښ شم اوس به راشو چې نیکمرغي په څه کې ده آیا نیکمرغي په دې کې ده چې د ستا د الله سره مینه وي هغه لارې چارې چې تا د الله سره آشنا کوي نیکمرغي په دې کې ده یا په دې کې ده چې ته د الله نه غافله ناسته پاسته دې له بدو خلکو او هغو کسانو سره چې د هغو په زړونو کې د الله ویره او د الله مینه نشته دی نو ګرانه اورېدونکیه مسلمانې خورې او مسلمان وروره په ایمان او نیک عمل کې د ښه ژوند راز نغښتی دی که ته غواړې چې ستا ژوند ډېر ښایسته تېر شي نو نیک عملونه کوه د الله مینې ته د خپل په زړه کې ځای ورکړه پوهه او معرفت ترلاسه کړه دیني کتابونه لوله ځکه چې په دې سره غمونه او اندېښنې لرې کیږي او تا د الله سره اشنا کوي له ګناهونو توبه وباسه د الله نافرمانی پرېږده ځکه چې ګناهونه او د الله نافرمانی ژوند تباه کوي د قرآن کریم تلاوت ډیر کوه او د قرآن کریم د تفسیر مطالعه هم کوه د الله ذکر ډیر کوه ځکه په دې سره زړونه ژوندي کیږي د الله په ذکر سره زړونه ژوندي کیږي هغه زړونه چې په هغو کې د الله یاد نه وي هغه زړونه مړه دي نو د خپل زړه د الله په یاد سره تازه کړه تر څو ستا مینه د الله سره پیدا شي له خلکو سره ښېګڼه کوه چې په دې کې د زړه سکون دې نغښتی دی زړه له حسد او کینې نه پاک وساته بېځایه خبرې او له اړتیا ډیر خوراک کول پرېږده د نن په فکر کې اوسه تیر هیر کړه او د راتلونکي غمونه په ځان مه باروه په دې کې ستا نیکمرغي او د الله سره مینه نغښتې ده په اندېښمنو حالاتو کې په ناوړو سوچونو پسې مه درومه غوسه مه کوه په هر حال کې له صبر نه کار واخله ځان له بښنې سره آشنا کړه انتقام ماخله ستونزې او مشکلات ځان ته مه ډېروه بلکې ښه تدبیر وکړه په ستونزمنو حالاتو کې شته نعمتونه رایاد کړه چې مصیبت در نه سپک شي په ستونزمنو حالاتو کې هغه نعمتونه چې الله په تا کړي هغه رایاد کړه که ستا نږدې او لرې خپلوان دي هغو سره ښه چلند کوه تل له الله نه د بخښنې عافیت او د نیکو چارو وس غواړه یو بزرګ لیکي چې ما دوه داسې شیان زده کړي چې د ژوندانه په ټولو ستونزو کې راته آساني رابخښلې چې یو همت او بل د وخت پابندي چې د دې دواړو شیانو په کارولو سره لویه نه لویه ستونزه آسانیږي خو د ژوند په هر پړاو کې دا دواړه شیان ازمول شوي دي نو ته هم د خپل همت لاس نه مه ورکوه د وخت پابند اوسه په هر وخت کې د الله مینې ته د خپل په زړه کې ځای ورکړه د الله د اوامرو پابند اوسه فکر وکړه او شکر وباسه قدرمنو اوریدونکو خپرونې په دې وخت کې راځو لنډې دمې ته دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري لکه چې الله فرمایي ان تعودو نعمت الله لا تحصوها ان الله لغفور رحیم که تاسې د الله د نعمتونو شمیرل وغواړئ نو نیشئ شمیرلی حقیقت دا دی چې الله ډیر بخونکی او الله ډیر مهربان دی نو الله چې کم نعمتونه تا ته درکړي الله په نعمتونو کې فکر وکړه او د الله د نعمتونو شکر وباسه بره، ښکته، مخې ته، شاته، له هرې لورې پر تاسې الله خپل نعمتونه لورولي دي، روغ بدن، سوله ییز چاپېریال، کور، کالی، خوراکي او څښاکي توکي، د موافقې هوا، د اوبو شتون، سترګې، ژبه، لاس او پښې دا څومره لوی لوی نعمتونه دي چې الله تا ته درکړي دي یعنې تا سره ټوله نړۍ شته خو ته پرې نه پوهیږې لکه چې الله فرمایي و اسبغ علیکم نعمه ظاهرة و باطنه الله رب العزت خپل ښکاره او پټ نعمتونه پر تاسې تمام کړي دي ته دوه سترګې یوه ژبه دوه شونډې دوه لاسونه او دوه پښې هم لرې فبأي اعلی ربکما تکذبان نو چې کله یوه ژبه دوه سترګې دوه شونډې دوه لاسونه او دوه پښې لرې نو د خپل رب په کوم نعمت باندې ته دروغجنې یا د خپل رب کوم کوم نعمت ته دروغ ګڼې تاسې ته دا څه وړه خبره ښکاري چې سړی دې پر خپلو پښو ګرځي ډېر داسې خلک شته چې له دې نعمت نه بې برخې دي او په خپلو پښو د ګرځېدو په ارمان وي ته څومره په خواږه خوب ویده یې خو څومره داسې سترګې شته چې د درد او یا څه ستونزې له امله د خوب لارې څاري او که الله وکړه غمونه او اندېښنې دې له سترګو خوب وتښتوي ته بیا ویده کیدای شې همداشان تا خپله معده له خوندورو خوړو ډکه کړه، خو څومره داسې خلک شته چې د ناروغي او یا نیستي له امله له خوندورو خوړو نه بې برخې دي. خو څومره داسې خلک شته چې د ناروغي او یا نیستي له امله له خوندورو خوړو نه بې برخې دي او که د هغوی په څیر ستا ګېډه هم له ناروغیو او دردونو نه ډکه شي نو څنګه به د خوراک او څښاک ته زړه وشي نو الله مه یېروه الله مینې ته د خپل په زړه کې ځای ورکړه دا ټولې دا د الله هغه نعمتونه دي دا هغه لارې چارې دي چې تا الله سره آشنا کوي او د الله مینې ته د ستا په زړه کې ځای ورکوي خو لږ فکر وکړه او د الله په نعمتونو باندې شکر وباسه چې تا د الله سره آشنا کړي تا ته الله قوت سامعه درکړی دی چې ته د هغه له امله اورېدل کولی شي او څومره داسې خلک شته چې ښه روغ جوړ غوږونه لري خو اورېدل پرې نشي کولی تا ته یې لیدونکي سترګې درکړې دي سره له دې چې تا به په ټولنه کې څومره ړانده لیدلي وي د لیدلو په ارمان وي نو فکر وکړه د الله په نعمتونو باندې شکر وباسه د الله مینې ته په خپل زړه کې ځای ورکړه دا هغه لارې چارې دي چې تا الله سره آشنا کوي دې ته فکر وکړه چې اورېدل کولی شې کون نه یې لیدل کولی شې ړوند نه یې په بدن روغ یې عقلمن یې لیونی نه یې له څومره سترو امتیازاتو الله ته برخمن کړی یې دا ووایه چې د احد د غره هومره په سرو زرو به دې یوه سترګه ورکړې د یوې ستړې ماڼۍ په بدل کې به د ژبې پرې کولو ته غاړه کیږدې د سر له ویښتو نه د پښو تر ګوتو پورې د الله په بېشمېره لورونکو نعمتونو کې رانغښتل شوی یې خو ته پرې نه پوهیږې او بیا هم په غمونو او اندېښنو کې لالهانده ژوند کوې سره له دې چې په تنګ روغ په ګېډه موړ یې ولې د ورک په اړه اندېښنه او پر شته شکر نه کاږې نه د ورک په اړه فکر مه کوه او هغه نعمتونه چې الله تا ته درکړي په هغه باندې شکر وباسه ځان الله سره آشنا کړه د الله مینې ته د خپل په زړه کې ځای ورکړه پر مالی زیان خفه کیږې خو پر الهي ډالیو او نعمتونو بې پروا پروت یې دې ته ځیر شه او شکر پرې وکاږه ځکه چې الله رب العزت د دنیا په مادیاتو کې ځان مه غافله کوئ ناوړه خلکو سره ناسته پاسته مه کوئ کنې الله به ستاسو نه ایر کړي او تاسو به د الله سره نه آشنا کړي د ځان خپلو او خپلوانو او چاپیریال په اړه ښه سوچ وکړئ نو هر څه به درته په ډاګه شي یعرفون نعمت الله ثم ینکرونها دوی د الله ښېګڼه ښه پېژني او بیا د الله د ښېګڼې څخه منکرېږي نه د الله له ښېګڼې د الله د نعمتونو څخه مه منکرېږئ بلکې ځان د الله سره آشنا کړئ او هغه څه چې تیر دي هغه هیر کړئ تیر راپه زړه کول او په اړه یې په خپل زړه کې کرل ریبل ستره ناپوهي او لیونتوب دی ځکه داسې سوچ ښې ارادې وژني، له همدې امله هوښیار تېرې خبرې زېرمه کوي او زنځیرونه پرې اړوي او بیا یې نه یادوي، ځکه چې تېر شي نو هېر شي. علما کرام فرمایي د تېرو خبرو په یادولو اندېښمن کېدل بې ګټې دي، ځکه مړي را ژوندي کول، لمر بېرته ختیځ ته او ماشوم د مور ګېډې ته ستنول، شیدې بېرته تیونو ته اوښکې بېرته سترګو ته ستنول ستاسې په وس کې نشته هوښیارتیا دا ده چې اوسنی وخت راکلک کړئ او په تیرو پسې ونه ژاړئ ځکه په تیرو غمونو ژړل داسې دي لکه چې په روانه سړی شاته ګوري او تاسې پوهیږئ چې کاروان تل مخته په وړاندې درومي نو تاسې هم د ژوند د لارې مخالفت مه کوئ تیر هیر کړئ اوسني حالت ته هیله مند اوسئ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي کله چې سبا راپاڅئ نو د ماښام انتظار مه کوئ ځکه ستاسې همدغه ورځ ده مه په تیرو سوچونو کې ډوبیږئ او مه د راتلونکي په اړه دومره اندېښمن کیږئ ځکه ستاسې ژوند نننۍ ورځ ده که خپل ټول فکر نننۍ ورځ ته راټول کړئ نو د کلونو کار پکې کولی شئ په نننۍ ورځ خوښ شئ په خپله روزي او کور صبر او شکر وکړئ او د الله په خوښي ځان خوشحاله کړئ فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین نو څه چې زه درکړم هغه واخله الله وایي او شکر پې ادا کړه الله مینې ته د خپل په زړه کې ځای ورکړه او هغه لارې چې تا الله سره آشنا کوي هغه لارې ولټوه د دنیا غمونه پرېږده که تاسې نن خوندور خواړه او تودې ډوډۍ خوړلې وي نو د تیرې ورځې لوږه او سړه سپوره تاسې ته څه زیان اړولی شي خپله نننۍ ورځ د ګټورو چارو په ترسره کولو کې تیره کړئ او هسې مه ضایع کوئ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی هره ورځ چې لمر راوخیږي نو ورځ دا اعلان کوي که نن ورځ څه کار کولی شي نو ویې کړه ځکه چې زه بیا نه راځم او د نن کار سبا ته پرېښودل پک... نه دي پکار ځکه په تېرو پښېمانتیا څه ګټه نه لري او د راتلونکي په اړه د خوبونو لیدل نه دي پکار هغسې وهمونه او د چا په وس کې نه وي هغه هغسې وهمونه دي د چا په وس کې نشته نو ځکه که څه کول غواړي همدا نن یې وکړه همدا نن ځان د الله سره آشنا کړه که ته د خپل ځان په اړه پولادي هوډ لرې نو هغه به تا دې نظریې ته سرکوزه کړي چې زما ژوند فقط همدغه یوه ورځ ده له همدې امله نن ورځ شیبه پر شیبه د خپل زړه او اندامونو پر تسکیه او د خپلو اعمالو پر سمونه بوخت اوسه او دا وایه چې همدا نن ورځ به زه ژوندی یم د خپل رب په عبادت کې به کوشش وکړم او همدا نن ورځ به زه په خپل زړه کې د فضیلت نیالګي کښېنوم او د شرارت ونه به ورڅخه له بیخه وباسم همدا نن ورځ به زه ژوندی یم نن باید له خلکو سره ښېګڼه وکړم د یو مسلمان ورور په جنازې پسې ولاړ شم د کوم ناروغ پوښتنه به وکړم کوم وږی به موړ کړم او له کوم بېوزله به دفاع وکړم پر کشرانو به شفقت او د مشرانو به عزت وکړم دا ټولې هغه لارې دي چې تا د الله سره آشنا کوي د هیلو رسۍ یې پرې کړه بس په دې خیال کې اوسه چې دا نن زه ژوندی یم مړ کیږم څه به کوم او الله په ما سره څه معامله کوي دا هغه چارې دي چې تا الله سره آشنا کوي د الله مینې ته ستا په زړه کې ځای ورکوي خو له بده مرغه چې موږ لا د دې نه غافله یو هو همدا نن ورځ به زه ژوندی یم خو ای تیر وخته د لمر له پریوتو سره ته هم ولاړې ستا پر تلو به ژړا ونه کړم اوس ته ما نشي لیدلی چې ستا د بیا راتلو لپاره به ودرېږم اوس ته د تل لپاره لاړې او ای راتلونکیه! ته خو په یوه پټه او غیبي نړۍ کې استوګن یې، ستا په اړه خپل نفس له وهمونو سره نه شم تړلی، سبا هم هیڅ نه دی ځکه چې هغه لا راغلی نه دی. ای انسانه! د نیکمرغي په قاموس کې همدغه نننۍ ورځ ارزښتمنه ده او په خپلو فضایلو سره یې سمبال کړه، د الله مینې ته د خپل په زړه کې ځای ورکړه او هغه لارې چارې چې تا الله سره اشنا کوي تل لپاره د هغه په لټون کې اوسه. تل لپاره د هغه په لټون کې اوسه د خپل لنډ ژوند نه په استفادې سره الله د خپل ځان نه راضي کړه او د الله مینې ته د خپل په زړه کې ځای ورکړه په دې هیله قدرمنو اورېدونکو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه الله